قضا کړو ته د نبی علی صلوات و سلام سره په طرف د نجد باندې نجد یو طرف دی په بلادو دو خارونو دو عربو کې خوش یو قوم سره په نجد کې غزا شوی و فلما قفل رسول الله صلی الله علیه وسلم ارکل چې واپس شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزانا جابر وی چې کله هغه واپس شو نو قفلا معهم واپس شو دا غي سره ملګری هغه واپس شو موږ واپس شو هر کله چې واپس شو رسول نو واپس شو ما هم دا غي سره ملګری یا زه واپس شو فادرکتهم القائله فی واد تو لغون دی آرام خې خدانه چې پریو دی مازیګر پاسېږي بیا تش خوبونه دي نه قیلوله قضا آرام سنت طریقه هم ده بدن د مشي لغون دی شل منټه نیمه ګنټه فادرکتهم القائله نوراګر کدی لرا ا د غرمې خوب د پاره د راحت صحابه ټول د غرمې په خوب پرې وته فی وادن فیو کندکه کثیر العزا چاغ ډیرو عزاه ازغو والوا داسې زنګلو پای کې ډیر بوټیو آئے کې د آرات تشریف فرماو فنزل رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ونا چې پای کې ازغي ازغیدار لکه کی کر شو ها بدر څه شي پلو څه شو کیکر څه خدا سه یو ډیر بوډیو ګن هغه سره د سور لاندې آرام فنزل رسول الله صلی الله علیه وسلم متفرق الناس راغه نبی علیہ السلام خوش نبی علیہ السلام د صلینا او جدا شو صحابه یستذلون بالشجر چې طلب د سوري کاو دونه ایو صحابي چې د سوري لاندې آرام وکما او نبی علیہ السلام صلی الله علیه وسلم توره هغه ونی سره زړند کړه او سم لاسه ده ونمنا منګو د شنو متن سو وخت پاره فایزا رسول الله صلی الله علیه وسلم یدعونا داس ملګری داس استاد یو ناګه نبی علیہ السلام او بل منګلرا आवाज یو کومنګتا صحابه وي زه په زمنګ سملا سیر نبی علیہ السلام یو الله نه منګم زه په زه ور الله نه سملا سیرو نبی علیہ السلام مونږ ته आवाज وکړو وا اذا عنده اعرابی مونږ جو کته دا ناګهان د نبی علیہ السلام سره یو باندې چی ولاړو باندې چو اے هر حالت کې دشمن نوزان بچکه هر حالت کې دشمن تا ته بالکل دا سړي ولاړ لې په ځنګلو کې په دشتو کې په میرو کې په هر ځای کې خارجو کې تاسو دشمن پسې شوی او دشمن کشرانو ته سنوي چا پسې زور کوي مشر پسې امیر پسې دا صحابه او جنرال او امیر او پیغمبرو نور صحابه او زه خو تکار رسالو جو صاحب نه نه مشر ته راغی په مشر باندې به الزامات لګی ها ما تاسو دا څه کار دی نو باندې چو فقال نبی دی با نبی علیہ السلام ان هاذا اخترت علی سیفی یقینا نبی علیہ السلام ملګری راوخته چې ملګری رال نو نبی علیہ السلام دې باندې چې روح کله وا په ما باندې اخترتا روح کله وا په ما پسې سیفی تور زما زما غتورا هغه ما پسې روح کلا په خپل لاس چې دې پاش ما وجنی سوک بد اخلاص کی ماوی الله سوک بد اخلاص کی ماوی الله سوک بد اخلاص کی پیغمبر دې ژوند دې خپل ځان خلاصول شي نه دالو چې خپل ځان بچ کوم نه ما با الله بچ کئ هر انسان اگر کامیاب علیه السلام دی هغه چاته محتاج دی الله تعالی ولم يعاقبه ولم يعاقبه او سزا ورنکړه نبی علیہ السلام دتا ولم يعاقبه او ما ان معفي وکړه غتا سزا ول ورنکړه پوه په دا وخت خو پکار رستو حدیث کې راځي چې شاه ها بل حدیث کې راځي چې باندې چوي چې کله نبی علی السلام هغه تور رواغسته دا اے داغه د لاسو نپری وته د گزارې کاو د باندې چې نبی علی السلام لاس کې رواغسته نبی علیہ السلام ورته وی ما نه بد سو خلاصې مال به سو خلاصې ها هغه غلش هغه باندې چې نبی علیہ السلام ته وی کن خیر اخذ شبه تر دنیون کنا ان ته خو نیک سړی ما سره خره وی او که ما ته معافي وکا نبی دې سلام ټیک ده معافي کوم کلمه وایا وینه کلمه نه ویم ستاسو پیغمبر اقرار نه کوم هو دوړه به حکم چې زتا نه وجینم دوړه به ایمان او وره خا کلا کو په خپل کو پرګي اوس کله دې خبر واپس کیږي خبر نه کلک وی بېمانه پوه شو خپل خبره نه پرې د باز بېمانه ولم يعا خو نبی علیہ السلام خوس کېده تر نه شو خلاصول باندې چې لا نبی علیہ السلام معاف کړ سزا یې ولور نکړه وجلس او کیناز متفقون علی اتفاق کړي چې په دې حدیث دا حدیث لګي د سورته مائده د دویم رکو سره دا لګي الته چې یو قوم راغی په نبی علیہ السلام باندې گزار کاو الله ما بشکړه وتا ده ها وفي روایت نو په یو روایت کې دا سره دی قال ویلی جابر رضی الله عنه كنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم بذات الرقاب اومنګ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په ذات الرقا مقام کې ذات الرقا دا یو غزا وا رقا یو زیر په غزا کې دا غزا شوی و خوش او دا غزا ته ذات الرقا زکوي دا هغه ونه موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله موږ ورسو نو ګوره ونه وا موږ حضرت زکه ته سملا دا ستاسو موږ نور ته ځې په سملو ها حفا جا انورا یو سړی د مشرکینو نا وسیف رسول الله صلی الله علیه وسلم معلق بشجرته او تر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زړند شوی وا بشجره پاونه پوره دا د پیغمبر حالت دی هغه مشرک وی تخافونی ته یریږي زمانہ قال وی پیغمبر پاک لا زستانه سوک یریږي اگر کتر سره دا فقال وی هغه مشرک فمن يمنعك مني سوک به بچکی تعالی ر مني زمانہ قال وی نبی علیہ السلام الله چا پیدا مشرکین مبتدیین دي د چانه یره مکا ار څور سره دی وایو الله خلاصول والره توري ریګو د تورو د لاندې پیغمبر پاک بچ کړي او الله کله حالان کې داغه څه خطونه و چې یو گزار حضرت ورکړي نو ورکول شي کنه او دا الله په لاس کې اختیار دی طاقت داغه لاسو کې الله نو چولې دا گزار کولو خوش او ډېر حربي کوي خو طاقت په کې څوک چي وفي روایت ابي بکر اسماعیل فی صحیح په یو روایت ابو بکر اس ګورا حق پرس دایان الله کله خلق لګي بالکل هغه نه ډری اشجاع بادری وې ککه او کا کم ملک مرمل مې کا خپل خبره هغه نبري خپل کار نبري په یو روایت دی ابي بکر اسماعیلی کې راغلی دی فی صحیح په خپل صحیح کې قال اغوی مشرکی من یمنعک منی سوک بچ کی تا منی زمانہ قال اوی الله بل روایت کې الفاظ دا شراغلی قال فسقط با او نبی علیہ السلام فسقط السيف نو گزار شوا تورا من یده د لاس د چانا د باندې چینا یا د لاس داغه مشرک نه مخ ته شو باندې چې مشرکو او باندې چې هم سې سره غنو غندو بېمانو فاخذ کړه د لاس نه پرې وتا فاخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم سیفا رواغستا نبی علیہ السلام توری لرا فقال وی وی او نبی علیہ السلام لاس کی تور لالا هغه وی میم نو ک منی مشرک ته وی سوک به بچ کی تا منی زمانہ تا به مانو سوک بچ کی ګردانه وی چې الله د حق پرستو د ایانو د نیکانو خلکو اعتماد پچاره په الله دی د بدعملو مشرکین اعتماد په الله نشته عجب او سيقول الله وغراش به نشته قال فقال يا مشرک باندې چې کن خیر اخذن سوګو بچ کی تا زمانہ نو غلې شو نو فقال اوي هغه مشرک بېمانه کن شا غره نیونګه پیغمبره غره ونیسه تولا معنا ما معاف کا ما معاف کا تشا غره د نیونکو د نیکو خلکو نه نیک خلق دارې چې هغه چې خلکو ته سکه معافیا نه کوي ما ته معافي وکړه فقا پیغمبر ډېر خلا اې کدا ما ته یو څه کړ پرې خېم وي تلا گزا کې د بتا پرې دما انبیاء د سوره صبر نه فقا دوینو تګیری خو بیا نبی علیہ السلام هغه ته سکه ما فقال وی نبی دعوت پیش کړي فدا واکم کما وتا وی خدای دې اوس مردار کا مشرک دې خدای بوزه هو ګورم بد سره اوس فقال وی نبی علیہ السلام تشهدو ته گواہی د خبرو کبه د نو جنم الله الا الا الله وانی رسول الله ته گوايو کا چې نشته بل حاجت پوره کول والا به د الله نو بشک د پیغمبر د الله ما قال نوی دا مشرک باندې چې لا اقرار نکو نه د الله وعدانیت منم نه ستا پیغمبري منم دوره بدبخت او ها اوس مې نه منم ستا میری نه منم ستا قران ها دا حالت دی پوه قال فقا ولکنی اعاهدکم دا خبر کوم لیکن زه لوز او وعده کوم تاسو را هغه مشرک پیغمبر ته وی الله اقاتلک چې زبا نو جنم تعالی را دا لو د سره کوم چې تعالی وجنم ته بس وجنی مله تعالی نه خوشی لاله او د پیغمبر په لاس کې توله دا ته بس وجلو کې او د پیغمبر ملګری خو ته معلوم نو چې زه په لاندې پراته وی اوس که خبر شو اوس ما زړه زړه کې هغه خبر شو لاله ولا اكون مع قوم يقاتلونك وزدم نو وجینم خوانده کې دم نو وجینم او دویم دا ولا اكونا او نو کېګم زه سره د قوم نه دا قوم سره نه کېګم چې غستا د قتل اراده او بندوبست کوي نه خپل تاوجینم او نو ستاسو دشمنانو سره ملګرتیا کوم په وجلو ستا کې اګه چې منم دینا فخلا سبيله نو خالق نبی علیہ السلام لا راته د مخنه ورکشه فخلا سبيله پر خدا تلا دا خالق جزا فاتا را اذا مشرک اصحاب او خپل ملګرو ته فقال وی جئتکم من عند خير الناس راته کلمات تاسو ته رالم تاسو ته د غره دا غره خلقنا بیا منی غره اخلاق والا سړي خپل رالم غره اخلاق والو غره ګوره مشرکم اقرار کوي داغه د غره والی ټیک دا وی ما داغه د قتل بندوبست کړو او سره دا غینه هغه ما سره اخلاق استعمال کړه زماته معافي وکړه قولو قفلا او د بدمن خلو هغه دومنا ګندس پیره خلی چې په خلی دا څنګه الفاظ به ایمان راځي وای دی خواوی زما استاد دی دی خواوی زما پیر دی دی خواوی زما مشر دی او بیا الفاظ داسې استعمالي حیران بشي او هغه مشر نه مني پیغمبر نه مني او بیا متکنزل نه کوي کن خیر اخر مشرک وي شغورن نیوم کنا حضرت قفل اي رجا واپس ول عزاه الشجر الذي له شوك عزا مرکه هغه ونه هغه چې دا غیر پر شوکون ازغیوی چې کم ونه کې ازغیوی هغه ته من کم بوټه وایو ازغیدار بوټه پلوس شوا کیکر کې غړ غټي سپین سپین وسمورا بفتح سین سین وزم من میم سمورا غړ غړ کی کرا نسمه سم زمکه داسې نیولې داسې کنه الولوی دا ګوره اومي سورم ګوریا بیا خصوصا دا چې والی چې غټ شي خو بیا خود دای کی خو دا ور دا ډیر ګوري په شان د چترې هغه بوټه یادې وقت را تسیف ایسلو رویح کله تو را ایسلو ګینه دلوا د ویډیو کې چې راځي دکی کې پنجاب د لاخو کړی دی بیا وتاو سو نه ایسل له رویح کلا غیلرا وهو او دا طرف یدی پلا زائگی و سلطن اے مسلون روخ کلی شوی مسلون روخ کلی شوی و دا کاتینا وهو بفتح سواد و زمها دا په فتح د سواد سرا سول او په زمه او په زمه سل تم راضی او سل تم راضی السادس شپږم د دې باب حدیث ته ان عمر رضی الله عنه قال او سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتماد یقین فدی حدیث کې څه شی بیان شو یقین او توکل پچا کوا پروسه په الله کوا الله به بچ کړي اوس په آینده حدیث کې توکل بیان کړي حضرت عمر ویلی سمعت رسول الله ما د نبی علی صلوات و سلام نو اوریدلی یقول چوي لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله کچرته یقینا تاسو توکل کو په الله پر توکل پر توکلم په الله او کو هغه توکل درشتینو وی اڅوي توکل توکل چې واخ راشي مړه زبسه خورما زبسه کوما بچې مې د لوګي ملک توکل نه دی اځ په خله توکل نه چې تکلیف راغی او توکل په الله اوس به زما په دې بس الله کوي بالکل پنارې پډاګې پوچې بغیر پیسو بغیر کړی اې زما په الله امداد کوي تو کوټ الله رسنګ امداد کوي دا سه توکل علما ذکر کوي اے توکلا صادقا عن ایمان و یقین مارغه بچی وګیری چوه چوه کوي بچی پډا کپری دی روان شي په تکل پسې د رزق میوه ځان له مخوري چې کوم پخا خوګه میوه ده کنه مالټي املوکی سیوی خټکی هر څه چی کنه د پازه په مخوګه خخه کی او پنج او د زور کی وګوري ښا ځان مور کی ګرځي ټوله راز بیا ځان سره نو الله وسنګ چې هغه مارغان او تا دا غي بچو تا پاغه جالو کې خوراک رسومه نو تعالی هم داسې خوراک در کوم سړي تر مارغان نم لاندې تغدو خماسن وتروحو بتوانا تغدو خماسن او د باج خلکو اعتماد ہے خې پیسې به دولتونه به نوکریان به وزارتونه به ګاډي به او بیا توکل نشتا پوه شئ شیخ القران نه ما خپل اوریدل الله دې په رحمتونو وری وکړه کله و ما د صوفیا او طریقه اختیاروله او توکل کې و یو ځل تلم لاور ته لوی لاور ته سکار میو نو زیده کې ما وی اوس کې کلی ته زما پیسې وروړم ځان سره خو کله لری دی پنځ پیر بیا راځم بیا نا وخت کېږي نو ما سه یو روپۍ وا وای ما نن د صوفیو طریقې اختیاروم توکل په الله کوم په پیسو ته مان کوم په ډارک الله و ما رسي یو روپۍ وا هو کړی تر جانګيري پورې وشو ما وینن توکل په الله کوم د صوفیو طریقه څنګه جانګيري کې کړی می ورکړه زیرا کې د جانګيري پوری روپۍ وا جانګيري کې کوشم پوه شئ پیسو یې کله کله یو ورکه زما سوره پیسې دي نه نه مړه وازه میس پیسې نشته الله به زما بندوبست کوي پوه شئ الله به زما د ګاډي د تیلو بندوبست هم کوي پوه زما به د خرچې بندوبست هم کوي یره تیل به ګاډي کې څنګه چوم مړه چې ګاډي چلے الله او په تیل بندوبست هم کوي پوه شئ توکل کله په الله کوه تغدو ذکر روان شم دا پروانو کوم یره بیا نو کله جیب کې ما سره پیسې مې چې او لار کې کینو ما او کړی دا کوم چې پیسې ورکوم چې خو سم ظاهره بس الله په درګه بادشاہ خیال مې نه کړه کله سړي خیال نه کړو کله کپړو کې پیسې پاتې شي کله سړي خیال نه کله پریوزي خو ځا ځان نه کوم زم په بس الله پاک خو چر الله موږ داسې چرتا نه پنچر کړی او نه چرته موږ داسې راوستیو ها تراکو توکل کم ایرزو لرزقکم کم ایرزو خود پیر تغدو خماسن و ترو بتوانا و چه پورا توکل که ډیر او چې توکل نه کین نو بیا ځان سره سبب ساته اساس باب ساته پیسې ساته ار وخت غر وباسه خماسن سار اوګي ګړي او ماخه ملي ګړي راځي ها رواه الترمذي وقال حديث حسن معناه معنا د حدیث سره اے تذهب اول النهار خماسا چیزی پاول درس کې اوګه ګړ اے زامرت البطون من الجوع ها موږ ته کلنج کلمی وایو ساروی چې اوګه نو ته خلک سوې کلنج کلمی چې بالکل کلمی به کتاب شوی اے تاو دیم کې د کلمو د وجه د لوګینا او کلمی می تاو شوی د لکه خوراک بغیر کار نه کیږي د خوراک نه وترجو اخر النهار بتانن او واپس کیږي په اخر درس کې پګېړو سره اے ممتل اتل بطون چاغا ډکه ګړي وی ممتل اټک ملا اټک مالدار تم زکوي چې اغه زه ار وخت ډکی د گاډو نه د خلکو نه معتبر سړی